مسافر چې په میدان کې بریالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د رسول الله صلی الله وسلم سیرت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کیدلو نه مخکې یوه ستره پیښه واقع شوه چې هغه د فیل پیښه ده داسې پیښه چې د یوې بلې ډیرې سترې پیښې زیری د ځان سره درلود او په دې یې دلالت کوو الله رب العزت د عربو په اړه د خیر فیصله کړې ده او دا هم څرګنده شوه چې کعبه ډیر لوړ شان او مرتبه لري چې د دنیا نورې خونې او نورې کوټې کله هم کعبې ته نشي رسېدلی د سیرت کتابونو همدارنګه مفسرینو دا واقعه داسې بیان کړې ده چې د حبشې پادشاه ابرهه په یمن کې د صنعا په ښار کې یوه لویه کلیسا جوړه کړه او غوښتل یې چې عرب د حج لپاره د هغې کلیسا په لور مخه کړي او دا یې په زړه کې نه ځایده چې مکه د خلکو لپاره د احترام او د تعظیم مقام او د هرې لورې ورته خلک مخه کړي نو ابرهه دا غوښتل چې دا لوړ مقام د هغې جوړې شوې کلیسا په برخه شي او خلک مخه یمن ته کړي ابرهه چې کله دا کلیسا جوړه کړه او د دې اصلي هدف هم دا و خلک د کعبې نه مخ واړوي او د کلیسا ته مخه کړي نو د ابرهه دا هڅه په هغه عربانو چې د کعبې تعظیم او مینه د هغو په وینو او رګونو کې ګډه شوې وه ډیره درنه تمامه شوه عربو د سره هیڅکله بل کور او بله خونه نشوه برابرولای همدارنګه عربو د کعبې بدلیدل هم نشو زغملی د ابرهه دې کار د ذهنونه مشغول کړل او د هغوی د غونډو ګرمه موضوع شروع شوه او تل به یې د ابرهه د کلیسا په هکله پلانونه جوړول نو یوه ورځ د ابرهه د کلي د سپکاوي په منظور د کنانې قبیلې یو سړی هغې ته ورننوت او هلته نجاست وک او کومه محراب چې هلته ابرهه د هغې کلیسا لپاره جوړ کړی و دې سړي هغه په نجاست باندې او په پلیتی باندې ولړ ابرهه چې له دې پیښې خبر شو ډیر په غوسه شه او قسم یې وکه چې زه به ضرور بیت الله او کعبه نړوم او خرابوم به خو هغه جاهل او ظالم د دې نه خبر نه و چې د بیت الله خاوند الله دی د کعبې ساتنه به الله کوي الله به دا تبا کوي نو ابرهه د یو لوی لښکر سره چې هغه په فیلانو باندې مجهز و حرکت و کمکې مکرمې طرف ته عرب چې کله د ابرهه د دې تصمیم نه خبر شول نو دا خبره په عربو د آسماني تندر په څیر راپریوتله عرب ډیر په ویره کې شول عربو د ابرهه د لښکر او د هغه د جنگ د منتلو اراده او په دې هم پوهېدل چې موږ د ابرهه د لښکر او د هغه د مقابلې او هغه سره د جنگ کولو توان هم نه لرو نو بیا یې د کعبې د ساتنې کار الله رب العزت ته وسپاره عربو پوخ یقین درلود چې د کعبې رب او د کعبې څښتن به کعبه په خپله ساتي د هغې نه به دفاع او عبدالمطلب چې کومه سوال او جواب د ابرهه سره کړی هغه هم په دې باندې دلالت کوي چې دوی د کعبې ساتنه الله ته پریښې ده ابرهه چې کله را روان شه مکې مکرمې طرف ته نو په لاره کې د عبدالمطلب اوښان ول د عبدالمطلب دوه سوه اوښان ابرهه برمته کړل غصب کړل نو عبدالمطلب راغی چې د محمد رسول الله صلی علیه وسلم نیکه دی ابرهه سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه وکړه ابرهه د ملاقات اجازت ورکه او د خپل تخت څخه راکوز شه او عبدالمطلب یې د ځان سره کینوه او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې ته څه غوښتنه لرئ عبدالمطلب ورته په ځواب کې وویل چې زه د پاچا څخه د خپل د هغه دوه سوه اوښانو غوښتنه کوم چې هغه برمته کړي او غصب کړي دي زما هغه دوه سوه اوښان بیرته ماته وسپاري ابرهه چې کله دا خبره د عبدالمطلب نه واورېدله نو عبدالمطلب یې په نظر کې کم راغی او دا یې ورته وویل چې ته د خپلو دوه سوه اوښانو په اړه ما سره خبرې کوې او د هغه کور په اړه چې ستا او ستار او نیکه دین او زه یې د ورانولو دپاره راغلی یم هیڅ ته نه وایې د خپل دوه څو روښانو پوښتنه کوي هغه کور چې ستا پلار او ستا د نیکه په مشري باندې البته هغه آباد شوی دی او الله آباد کړی د هغه په اړه الله هیڅکله ته غوښتنه نه کوي عبدالمطلب ورته وویل زه د اوښانو څښتن یم کور خپل څښتن لري هغه څښتن به د خپله کور ساتي ابرهه چې کله د عبدالمطلب نه دا خبره واورېدله نو ابرهه ویل هیڅوک دا کور له ما څخه نشي ژغورلی زه به ضرور روانوم عبدالمطلب ورته وویل چې ته پوهیږې او د کور څښتن نو قریش د ابرهه د لښکر د حملې له ویرې درو او غرونو ته پورته شول مکې مکرمه یې پرېښودله غرونو ته او کتل یې چې الله رب العزت د هغه چا سره څه معامله کوي څوک چې د الله رب العزت په کور او د الله رب العزت په حریم باندې تجاوز کوي عربو انتظار ویست عبدالمطلب او د قریشو څو کسان او د کعبې دروازې او زنځیر پورې ځوړند شول او د الله رب العزت څخه یې د ابرهه د لښکر د ماتولو او سپکولو دعا وغوښتله نو ابرهه مکې ته د داخلیدلو او د کعبې د ړنګولو لپاره ځان او لښکر چمتو که هغه فیل چې خپله ابرهه په هغه فیل باندې سور و هغه محمود نومېده هغه فیل هم چمتو که او د مکې مکرمې طرف ته روان که چې کله وادي محصر ته راورسېدل هلته په ګونډو شو هر څومره چې دا فیل ووهه فیل له خپل ځای نه جګ نه شو او د خپل ځای نه حرکت نه کوه غیر د مکې مکرمې فیل به چې بل طرف ته مخ که فیل به حرکت کوه اما مکې مکرمې طرف ته اصلا فیل حرکت نه کوه او د ځمکې نه نه پورته کېده هغه فیل هم رب درلوده هغه په دې باندې پوهېده نو په دې وخت کې الله رب العزت د مرغانو یو سیل راولیږ چا مرغان په نامه د ابابیل ول چې د هغوی په مښوکو کې او د هغوی په پنجو کې د بحر څخه نیولي کاڼي ول یعنې هغوی ځان سره په خپلو مښوکو کې همدارنګه په خپلو پنجالو کې د بحر څخه کاڼي راخیستي ول او په هر کافر به چې هغه را وغورځوه هغه به هلاک د حبشې خلکو چې کله دا حال ولیده هغوی ویرېدل ویرې واخیستل او په هرې لورې تیت شول خپاره شول او په هر ځای کې به بې اختیاره راپرېوتل او هلته به مړه کېدل د سیرت کتابونه په ځانګړې توګه ابن هشام لیکي چې په ابرهه باندې هم یو کړ ولګید ځینې لښکریانو یې په زخمی حالت کې د ځان سره یمن ته روان که نو په لاره کې د ابرهه د جسم نه بند بند غوښې د زخم په حالت کې پریوتلې او چې کله صنعا ته ورسېده په ډیر بد حالت باندې هلته مړ شه په دنیا کې هم الله په خپل عذاب کې گرفتار که په آخرت کې به هم د الله په عذاب کې گرفتار وي نو هر څوک چې د الله رب العزت دین ته په سپکاوي باندې راوچت شي سپکاوي نیت باندې او دا غواړي چې د الله کورونه او د اسلام مرکزونه وړان کړي که هغه جوماتونه وي که مدارس وي یا د جومات او د دین په هکله خیانت کوي الله رب العزت به داسې ذلیل او رسوا کړي لکه څنګه چې ابرهه په دنیا او په آخرت کې ذلیل رسوا نن ورځ که منافقین مفسدین هغوی یې تس نس کړل نو کله چې الله رب العزت ابرهه او حبشیان د مکې څخه نامراده او ناکامه واپس کړل قریش د عربو په سترګو کې لا نور هم لوی شول هغوی ویل چې قریش اهل الله دي یعنی الله ته نږدې بندګان دي الله د هغوی له لورې وجنګید او دښمن یې ورته مات که عربانو د فیل پیښه د فیل په کال باندې مشهوره کړه ویل به چې فلانی د فیل په کال باندې پیدا شوی او دا د فیل پیښه ان شاء الله په پنځه سوه او یایم میلادي کال کې پیښه شوې ده نور به واورو خود یوې دمې نه وروسته جنت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلي جهالت له دنیا لاړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه و د هغه لس زمن ول او تر ټولو کشر زوی عبدالله نومید چې دا په صورت کې هم د ټولو نه ښایسته و او په ټولو کې د اخلاقو له وجې نه هم د ښایسته اخلاقو خاوند و نو عبدالمطلب خپل زوی عبدالله ته د بني زهره د قبیلې د سردار لور حامنه په نکاح واخیسته چې په قریشو کې د نسب او مقام له حیثیته په خپل وخت تر ټولو لوړه او اوچته ښځه وه چې کله عبدالله بیبي آمنې سره ازدواج او نکاح وکه واده یې وکه له څه مودې وروسته تیریدلو نه عبدالمطلب عبدالله شام ته د تجارت لپاره واستوه هلته په مدینه منوره کې مریض شه او همغلته وفات شه او دفن شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه مور په دې وخت کې امیدواره وه او د خپل امیدواری په حالت کې داسې نښې او آثار ولیدل چې د هغې کیدونکی زوی به د لوړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوشنبې په ورځ د ربیع الاول د میاشتې په دولسمه نیټه دې نړۍ ته سترګې خلاصې کړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت هم د عام الفیل سره برابر و نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیږیده هغه وینځه چې د بیبي آمنې خدمتګاره وه هغه وایي چې د بیبي آمنې نه داسې یو نور راووت چې د کسرا او همدارنګه د روم قصرونه او ماڼۍ په دې باندې روښانه شوې او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیږېده د آسمان ستوري دومره رانږدې شول چې زه ویرېدلم چې هغه ستون باندې پرې نووځي او د آتش پرستانو هغه آتشکده چې زر کاله د هغه اور لا نه و خاموش شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زیږېدلو باندې د هغه اور خاموشه کیږي د کسرا ماڼۍ شکست خوري نو کله چې رسول الله وزیږېده مور یې عبدالمطلب ته خبر واستوه چې لمسی یې پیدا شوی. عبدالمطلب د آمنې کور ته ولاړه خپل لمسی یې ولید. هغه ډیر پې خوشحاله شو، ځان سره واخیست، کعبې ته یې یوړه، د الله رب العزت حمد او ثنا یې ادا کړه او د الله څخه یې دعا وکړه او په دې ماشوم یې نوم محمد کیښود چې په عربي ټولنه کې دا یو نا اشنا نوم و چې ټول عرب ورته په تعجب کې او هغې وینځې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا ابولهب ته د رسول الله د ولادت او د تولد زیری ورکړی و هغه هم په دې کې آزاده کړه څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي بی آمنې په غیږ کې و خو د عربو دا عادت و چې د خپلو ماشومانو لپاره به هغوی دایي نیوله یعنې د صحرا او د بانډو ښځو ته به هغه ماشوم سپاره تر څو چې هغوی دوی ته شیدې ورکړي دا د دې لپاره چې هغه امراض په ښارونو کې دي د دې نه دا ماشومان محفوظ پاتې شي او بل دا چې عربي ژبه په سمه توګه باندې یاده کړي نو په دې اساس عبدالمطلب د خپل ګران او محبوب یتیم لمسی لپاره داسې دایي او تی ورکوونکې ښځه لټوله چې رسول الله ته شودې ورکړي او الله دا افتخار او سعادت د حلیمې سعدیې په برخه که حلیمې سعدیه پخپله وایي د ابن هشام سیرت لیکي چې حلیمې سعدیې د بني سعد په قبیله کې ژوند کوه او د بني سعد په قبیله کې ډیره زیاته وچکالي وه نو ټولې ښځې را ووتلې مکې مکرمې ته راغلې چې ځان سره ماشوم بوځي او هغې ته شیدې ورکړي او د مقابل لرونو نه پیسې واخلي نو حلیمې سعدیه هم د نورو ښځو په څیر د وچکالي په کال د خپل کلي څخه د تیخور ماشوم په لټه کې ووتله ښځې راغلې مکې مکرمې ته راورسېدلې هرې ښځې ځان سره ماشوم پورته که خو ډېرو ښځو ته رسول الله وړاندې شو لکن هیچا قبول نه که ځکه چې هغه یتیم و او ښځو فکر کوه چې پلار یې نشته مور او نیکه به موږ ته څه راکړي خو په دې نه پوهېدل چې هغه د سپوږمۍ په شان هلته پروت و او الله د هغه حفاظت کوي هره ښځه به چې راغله چې دا ځان سره ویسی امانې قبلوه ځکه چې کله به خبر شو چې دا یتیم دی د هغه اخیستلو نه به یې ډډه وکړه او دا به یې ویل چې د دې پلار یې نشته نیکه او مور به یې موږ ته څه راکړي حلیمې سعدیې هم د اول ځل لپاره قبول نه که خو بیا یې په محمد رسول الله باندې زړه وسوځېده بیرته راجګ شه الله د رسول الله مینه د حلیمې سعدیې په زړه کې واچوله او دا ماشوم د ځان سره واخیست ځکه حلیمې سعدیې بل ماشوم هم نه پیدا کړی حلیمې سعدی غوښه چې موږ سره چې هغه د میاشتو شودې نه کولې او هغه زما ماشوم چې د ولږې نه هغې ژړلې زما په بدن کې شیدې نه وې چې هغه ته ورکړم او هغه خر چې زه په هغې باندې سپره وم چې د ضعف او د کم تواني له وجې نه په لاره نه شوه تلای کله چې ما رسول الله په غیږ کې واخیست زما بدن د شودو ډک شه رسول الله هم وخوړلې او هغه ماشوم هم وخوړلې دواړه ویده شول او هغه اوښه چې په میاشتې شیدې نه کولې چې هغې ته ورغلو د لانځې هم د شودو نه ډکې وې او هغه خره چې په لاره نه شوه تلای دومره چابکه وه چې د ټولې بني سعد د قبیلې د قافلې نه مخته روانه وه دا ټول برکت د چا نه و د محمد رسول الله نه و د حلیمې ملګرو ښځو د حلیمې سره کینه شروع کړه او ویلې چې حلیمې ډیر مبارک ماشوم ترلاسه کړی په بني سعد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کاله په داسې وخت کې پوره شول چې ورځ تر بله د الله رحمتونه پرې نازلیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شودو خوړلو موده پوره شوه د نورو ماشومانو پر خلاف رسول الله ډیره وده کوله حلیمې سعدیې محمد صلی الله علیه وسلم د ځان سره واخیست او مور ته یې راوړ خو د څه وخت لپاره هغه برکات چې حلیمې سعدیې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود کې لیدلي ول د څه وخت لپاره یې د حلیمې سعدیې نه غوښتنه وکړه هم ما سره پاتې شي مور موافقه وکړه او حلیمې خپل مبارک زوی د ځان سره واپس راوړ محمد رسول الله د معمول مطابق یوه ورځ په بني سعد کې و چې دوه فرښتې راغلې د رسول الله ګېډه ورته څیرې کړه د رسول الله زړه یې راوویست او هغه تشت چې هغه کې د زمزم اوبه وې د رسول الله زړه یې په هغه کې واچوه او د محمد رسول الله زړه یې ووینځه او هغه توره ټوټه د وینې چې د رسول الله په زړه کې وه هغه یې د دې نه لرې کړه د رسول الله زړه یې بیرته په ځای کې کیښود او هغه ځای یې ورته وګنډه چې کله ماشومانو دا حالت ولید منډه یې کړې د حلیمې سعدیې کور ته ورغلل او دا یې ویل چې قد قتل محمد محمد اوشو سعدیه چې ډیره ورخطا وه رنګ یې زیړ و رامنډې کړې محمد رسول الله یې په خپل غیږ کې واخست او کور ته بوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو رضاعي ورونو سره میږې څرولې په کلیوال، اطرافي، ساده او فطري چاپریال کې رایوړ شه د بني سعد هغه فصیح عربي رسول الله یاده کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ناک او په زړه پورې ماشوم و رضاعي ورونو ته ډیر ګران و او رسول الله هم د خپلو ورونو سره ډیره مینه کوله بیا څه موده وروسته حلیمه سعدیه وویریدله د دې واقعې نه وروسته رسول الله مکې مکرمې ته او خپل نیکه او مور ته یې تسلیم که بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه او د خپل مور د شفقت او د څارنې لاندې ژوند کوه این تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمر شپږو کلو ته ورسید کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر شپږ کلو ته ورسېد عبدالمطلب بیبي آمنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه هغه وینځه چې دوی سره وه روان شول مدینې منورې طرف ته تر څو چې د خپل هغه فقید پلار زیارت وکړي او د هغه قبر وګوري چې کله لاړل مدینې منورې ته مياشت يې تيره کړه بيرته را روان شول مکې مکرمې طرف ته نو په لاره کې د محمد رسول الله مور ناجوړه شوه د لارې يو طرف ته رسول الله ناست دی بل طرف ته مور او دا وایي چې یا محمد قرب الیه ای محمده ما ته نږدې شه رسول الله ور نږدې کیږي د شپږ کلو دی او آمنه یې په خپل غیږ کې ني دلته منا هغه اجل ته او مري رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږ کلو دی چې مور و پلار دواړه د لاسه ورکوي د هغو د نعمت نه محرومیږي هلته په ابوا کې د هغه مور دفن کیږي بیا رسول الله د خپل نیکه عبدالمطلب سره مکې مکرمې ته راځي او د خپل نیکه د شفقت او د ترحم د سوري لاندې ژوند کوي چې کله د اتو کلو کږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب هم وفات کیږي نو وروسته د دې د دې روزنه ابو طالب او رب العزت کوي هغه به واورو انشاءالله په بلې خپرونه کې نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ